په دې کې دوه مسلې بیانې دي یو مسله نفي د علم غیب کوله د غیر نه او دویمه مسله خصاصت د دنیا نفي د علم غیب هغه باندې یو واقعي ذکر کړ د اصحاب کهف چې اصحاب کاف اولیاء کرام دي داغو ولایت د قران عظیم نه ثابت دی په هغه دی یو بل په حال پوه نشو ولبسنا یوما او بعد یوم یا ورپسې خصاصت د دنیا شروع شو او خصاصت د دنیا په وجوه ثلاثه سره کو په دریو طریقو سره اول دا چې دا دنیا به تانه واغستې شي لکه څنګه چې دا غباغ والا ناغستې شي و باغ ولوي ان تبي د هذه ابدا او پاغه منی هغه د همیشګری یقین کړو الله تن هر سواغست لغبا غرسي ولا تبا کړل دغه شان په دې دنیا باندې نازېګه ما غرور او تکبر مکوا دا دنیا بدر نواغستې شي دویم خصاصت د دنیا په دې طریقې وو چې د دې دنیا وخت ډیر لګ دی دا حقیره ده فانی ده نو دا چې لکره نو دې منې هم نازېګه او دریم دا دنیا و پتا منی وبال شي دا درې حالتونه ذکر کول د خصاصت د دنیا د دې زینا دویم حالت ذکر کی دویمه طریقه چې دا دنیا حقیره ده او فانی ده او په دې باندې غرور نه دی پکار او د فنا او د حقارت د دې الله مثال ذکر کړي دغه شانی مثال مخکې سورې یونس 24 نمبر آیات کې هم ذکر شوی دی او حاصل د مثال دا دی الله وی لکه باران زه د بر نه وروم او هغه باران په ذریعہ سره غني بوټي وشي مختلف قسمه بوټي راوخیږي او د ازمکه سرسبز او شاداب شي او خلق ورته ګوري خوشحاليږي خو دغه بوټي څه وخت وروسته وچ شي وچ شي زری زری شي والوزي یا په دغه بوټو باندې ګلۍ وشي سلۍ په داسې راشي چې هغه فصلونه تبا کی وچ شي زری زری شي او والوزي رک شي بیرته د ازمکه داسې بادي شي لکه چټیل میدان خویا میدان پاتې شي دغه شان الله وی دا دنیا ده ته دنیا تراغلی وړي کې وی ځوان شي بوډا شي لاړ بشي ختم بشي د دې دنیا دا وخت لګ د فانی دی دارنګ د دنیا مثال د اوبو سره ورکړل څنګه چې اوبه په یو ځای نه ټینګيږي دارنګ اوبه همیشه په یو حالت باندې نه پاتې کیږي دارنګ سوک چې اوبو ته داخل شي نو خامخه لوندېږي او اوبه چې د حد نه زیات شي نو تبعی جوړي او چې اوچ وي برابر وي دا اوبه نو دا اوبه بیا انسان د پاره خوي فائدہ نه کوي دارنګ دا صفاتونه د قشان د دنیا دي دنیا په یو ځای نه ایثاریږي نن تا سره ده نو سبا بل سره ده څنګه چې دنیا بدلیږي را بدلیږي او په بدلیږي د یو ځای نه بل ځای ته ځي دغه شان د انسانوم بدلیږي دارنګي دا دنیا اوم د چا سره پاتې کیږي نه ختميږي به او کله چې سړی د اوبو ته کوشنو لوندېږي دغه شان دنیا کې چې نه نوته نو د دنیا د فتنو نه بنه بچ کېږي همیشه په هغه فتنو کې الله دا مثال پیش کوي واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء بیان کا دوتا مثال د ژوند د دنیا نو د هغه د رسمو د دې وجنه هغه ته هاشم وي هغه سړی چې هغه روټي ماتي بل مدو سړیر غټ نو فاصبح هشیما نو ګرځي دغه بوټي سره زری زری شي وچ یو زری زری شي او بادونه والو زی یو طرف ته بل طرف ته روک شي نو هغه میدان پاتې شي بیرته د زمکي دقه شان الله وي چې انسان ته د دنیا ته راغلی او د دنیا نه بدقه شانې زی اغه نام و نشان به دیم ختم شي وکان الله علی کل شیء مقتدرا او دی الله په هر شي باندې ډیر قدرت لرونکي مقتدر اقتدار دا تا پکې د مبالغه د پاره ده ډیر قدرت لرونکي څوک دی الله المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا اوس پدې کې د دنیا دو اجزا ذکر کړي چې هغه سبب د غرور ګرځي ظاهری زینت دی د دنیا لیکن هغه سبب د غرور ګرځي یو څه شي د مال چې په هغه سره ته جمال حاصلول شي دنیوي فائدې حاصلول شي لیکن د مال سره انسان کې تکبر راځي لوی او غرور راځي او دویم د ځامن اولاد اولاد چې زیات شي نو طاقت زیات شي سړی زور زیات شي خو ظالم هم شي ظلم هم شروع کی بیا دا دواړه سيزونه دنیا ذکر کی دو اجزا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او البنون او زامن ګور بنون وی بنات ونی وی ځکه سړی بنات ته نه خوشحالي لونو ته څوک نه خوشحالي و اذا بشر احدهم یو کس د زیره ورکی په جنکو سره نو ظل وجهه مسوده مخ تک تور شي خپش دلته الله بنون وي ځکه چې خلکو ته دا یو نعمت ښکاري الله وی مال او اولاد زینت الحیات الدنیا دا خایس دی د ژوند د دنیا ډول دی د ژوند د دنیا ګور دې کې لفظ د زینت وي او زینت د مصدر څخه ده معنی ختمیدون کې او فنا کیدون کې ځکه زینت چې وګي کنه هغه د زر ختمي نو دا اولاد او دا مال دا دو سيزونه دي د زینت د دنیا خدا زر به ختميږي نو زین کې یو هم راغی کوم داسې شی چې هغه په زر نه ختميږي الله مونږ ته هغه وخی باقیات الصالحات څه شی دی حضرت قتاده فرمایي چې باقیات الصالحات هر نیک عمل له هغه قول وی که فعل وی خو چې په هغه کې اتباع د سنت وی او په هغه کې اخلاص ځکه د عبادت دوه شرطونه دي کنه یو اخلاص او یو طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم چې عبادت کې دا دوړ اجزاو کې یو نه نو هغه عبادت نه دی طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم لازمی ده او په عبادت کې خالصواله لازمی ده چې صرف الله د پاره به کوي نو هغه باقیات الصالحات ګرځي او مسند احمد کې ګڼ روایتونه دي نور روایت چې باقیات الصالحات څه شي دي او دا پنځه کلمې باقیات الصالحات د دې وجنه د دې ذکر زیات پکار دی کم از کم سلطه سلزله چې سار مالی وي سلزله ماخام والباقیات الصالحات هغه باقی پاتې کیدون کې نیک عمل کوم دی دغه دی دارنګ باقیات الصالحات کې فرض منځونه نوافل تمام راځي پکې خیر سو خیر او خیر عملا او غره دې په اعتبار د امید ګور امید خو مخکې هغه مالدار سړي خپل د مال او د اولاد نوم کړو هغه نه امیدونه لیکن چونکه د هغه نتیجه سو د بربادای د ختمېدو او دا نیک عمل والباقیات الصالحات خو په درې می طریقې باندې چې د دنیا سره محبت اون ساتي ځکه محبت ته دنیا دا سبب دی د عذاب د آخرت نو د دنیا سره محبت اون ساتي دا دنیا و بیا پتا منی وبال شي کته د دنیا سره محبت ساتي نو الله وی ويوم نسير الجبال او په دې آیاتونو کې یولس احوال د قیامت ذکر کړي یولس احوال د قیامت ذکر کړي اولنی آیات کې سلور احوال د قیامت په دویم آیات کې ورپسې دو احوال د قیامت او په دریم آیات کې بیا پنځه احوال د قیامت ذکر کړي و یوم نسیر الجبال په اغره چې روان بکرو غرونه الله وي منګه وتر الارض بارزتن ویني به د ځمکې لره بارزتن داګا الله وي دا غرونه به منګ بوزو ګور په دې قران عظیم چې د نیمه نه پاپل شي کنه نو دې بیا احوال د قیامت زیات ذکر کوي نو په دې صورت کې اوس حالات د قیامت هم ذکر کړي چې ګوره دا اول څه دا غرونه به الله د دې ځمکې نه بوزي رستو راځي ډنډپ پې کې یجعلها ربي نصفا هغه په ډنډپ کې ډنډپ پې جنې پوخا به دا مالو چې دي کنه دا به ډنډپ کول په دغه کې بیا چول به دي بشترو مونږ ورته ډنډپ وي څوک ورته ډنډت وي و یوم نسیر الجبال الله په غرضی چې بو بزمونږ غرونه وتر الارض بارزه ویني ما تزمک لره ډاګه دا زمکه به داسې خالی پاتې شي څوک وي چې دا غرونه بوزي نو دا زمکه به سره بدل شي یوم تبدل الارض ارض غیر الارض اسوک وینه دقه زمکه به خلپاسه دا شکل بوله بدل کی یو تن به پاتې نشي ټول به را جمع کو ټول به را پورته کو دا ټول انسانان تمام مخلوق الله ټول به را جمع کړ دا دویم حالت د قیامت وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره وس نور حالات ذکر کړي وعرضوا على ربك او پیش بکړي شي په خپل رب باندې دا خلق صفن صف صف ال صفونه به جوړ شي ولی د نظم او د نسخ خیال بساتي د الله دربار دی کنه ټول به صفونه ودرېږي یا صفن ټول به یو صف جوړ شي دا تمام خلق په یو صف کې ودرېږي یا به صفونه صفونه ودرېږي د نظم او د نسخ خیال به وساتي نو الله ته به تمام مخامخ شي پیش بشي ګور یو حشر دی یو عرض دی دا ډیر غټ مقامات دي راپورته کول را جمع کول د خلقو او بیا الله ته پیش کول دا دوه ډیر غټ خبرې دي نو الله ته چې پیش کیږي نو صف صف وي لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يقال لفظ دې کې محذوف دی يقال لهم او به ویل شي دوی تلقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی وای ما اول ځل څنګه چې اول ځل ما پیدا کړی وای هغه شانې ما تراغلی اول ځل انسان څنګه پیدا شي عراتن حفات بربل لغړ ناسونتا بغیر د کپړو نه بلکې خیال کو تاسو بلکې ګمان واستاسو الله نجعل لكم موعدا چې چربا مقرر نکړو مونږه تاسو د پاره موعدا نیټه نیټه دوباره ژوند تاسو له به مونږ مقرر نکو تاسو دا خیال چې دوباره ژوند خو نشتی نو الله خو د نیټه مقرر کړی و ووزع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ګور مخکې دو سيزونه ذکر کړه یو حشر ذکر کې یو عرض وس دریم حالت ذکر کې چې هغه وزه د کتب ده هغه کتب څه شي د کتاب هغه عمل نامې دي د کلته ذکر د کتابو کو دا اسم جنس دی مراد تن ډیر کتابونه ډیر عمل نامې دي او د وزع د وزن دې کې مراد چې تقسیم دی تقسیم د عمل نامو دی خو دا تقسیم په ایادی او د خلقو کې په لاسونو د خلقو کې نو ووزع الكتاب کی به خودی شي عمل نامې په لاسونو د خلقو کې نو فتر المجرمین مشفقین مما فيه ویني با ته مجرمانو لرا مشفقینا ډیر یریدون کی مما فی دا اغنا چې پدی کې لیکلی دي مما فی اغه چې پدی عمل نامو کې دي مشفقینا اشفاق داس یری ته ویل کیږي چې دا غیر د وجه سړی لرزي کې دا سړپی هغه ته ویل کېږي اشفاق صغیره او کبیره دا صفاتونه د پاره د خصلت خصلت موصوف محذوفه ده چې یو خصلت یو خبره یو صفت یو قول یو فعل وړي کې دی او کغټ کغټ ټول دي کې لیکل دي الا احصاها مگر راګر کړي دی هغه لرا یا الا حفظها هغه یاد کړ دي ټول لیکل دي محفوظ کړي دي هر څه چې دې کړ دا ټول به حاضر شي دا ټول اعمال او ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي رب ستا په اس چا باندې ستا رب ظلم نه کوي معنی اشاره ستا چې یو عمل تا نه دی کړی او ګناه دی نه دی کړی تا پسې ولیکي دغه پاکستانی تانا تحصیل ګناه تا نه دی کړی تا پسې ولیکي دا د کړی یا یو نیک عمل تا کړ دی او الله نه دی لیکلی اوس د دې زنه واقعا د آدم علی السلام ذکر کیو د ابلیس او واقعا د ذکر کی دی د پاره د په یو شوبهه کې یو اعتراض یو شوبهه مخ کې تیر شو کنه چې منګه د اصحاب کاف ته دی اولیاء کرام ته د دونه ځکه مدد غواړو چې د دو د لاس نه خرق عادت کارونه کیږي اصحاب کاف وګدوګ د خوبونه وکړه روټۍ ته محتاج نه شو خوراک کاک شي ته محتاج نه شو نو دا د دو نه محتاج کېدل دا د دو قدرت ته کړ نو دا غي جواب شو چې دا خو عاجز بنديانو په دې خوب کې الله ته محتاج په دې پاسېدو کې الله ته محتاج خوراک کا کې الله ته محتاج دا خو د الله قدرت کامله دی وز دلته اعتراض دا دی چې تمسک په خوبونو سره سړیا ز خوب وینم بابا په نوم می نظر او نیاز ورنک اغله له خوب کې راغی اغله له چوکه په دې خېټه کې منډله سړی نور څه کوي کټې را منې اړولې د شپې شپې ودو ما کټې را منې واړه بابا را له خوب کې راغلې زه چې نظر نیاز ورنکم نو ما ته دا مصیبتونه رسي او سارم المنکی ولې لیکي چې کله کله به په لارې روان یو بوډا سړی به راشته سره به لاس میلاو کړي چې زه فلان کې ولی ما هغه هم شیطان لکه یو پیر دې کنه دې پېښور کې څه هغه وی چې ما شیخ عبد القادر جیلانی او پلان کې پلان کې په وی خلیدل دي ابه پاغي من طلاق شول دي ا خدای لیونه کړ دي اګه غمړ دي سوق سو کال دا غوش وته په وی خوي دي ابه په طلاق شول دي نو خزي سره وس خپل انډیوالي ده نو دیوم داسې وي چې سره مونږ خو خوبونه لیدل دي په خوب کې مې داسې ولیدل کدا اولیاء کرام نه وینو خوب کې مال ولې راتل نو داغه جواب چې سره دا خو شیطان دی د شیطان اولاد دی تعالی په خوب کې راځي او دا خو ستاسو زور دشمن دی آدم علی السلام دا جنت نه وخت کلیو دارنګ تاسو دوک کوي افتتخذونه هو ذریته اولیاء تاسو د دوه اولاد ځان د پر دوستان جوړوي عبادت کوي مدد تنه غواړي الله وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې وې منګه فرشتو ته سجده وکي په طرف د آدم علی السلام فسجدو سجده وکړه ټول ملائکه الا ابلیس سوا د ابلیس نه کان من الجن ففسق عن امر ربه کان من الجن و دې د پیریانو نانو ففسق عن امر ربه ګور کان من الجن بعضی سلف دا ویل لیکنه چې دا پیری چې د جن دې د ملائکو نو دې د ملائکو نو نو پاغو اعتراض وشي چې کان من الجن څه مطلب دی هغه په دې کې تعویل کوي چې دا جن یو قبيله و د ملائکو نه نو دې دا کې یو کنه او دیم هغه وی کان من الجن صار من الجن بسبب عمله د د وجه د د پیرې نو خو دغه نافرمانی وکړه کنه نو خپل دغه عمل بد عملی د وجه نه دې څه شو پیرې شو کنه دې اول څه شنو ملائکه نو نو داغه جوابدار چې ډیر سلف دا قول له او هغه دې خبرو ته غلط وایي هغه دې د جناتو نه دی اول دلیل خدا چې ماده د خلقت د پیریس شه دی نار دی اور دی او ماده د خلقت د ملائک ملائکه څه شه دی نور دی دارنګه حدیث کوم راځي د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث دی مسلم کې حدیث دی د جناتو کیږي ځکه دلیل پیدا لري رست ذریته ورته ویل کېږي ذریه ذریت ته چای چې دغه اولاد پیدا کیږي نو کان من الجن و دې د پیریانو نه ففسق عن امر ربه نو نافرمانی وکړه د حکم در خپل ففسق عن امر ربه فسق معنا څه ده په لغت کې فسق ویل کېږي وتلو ته نو ففسق عن امر ربي او ته د حکم د خبر ربنا عدول کبار و د الله د حکم خلاف یو افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني ایا نسی تاسو دی وذريته او اولاد د اولیاء دوستان اولیاء دوستان په اطاعت کې دوستان نیسه خو په طاعت کې طاعت کولو کې ځکه ډیر خلک داسې چې شیطان ته اطاعت کوي هغه عام انسانان کوي خو ځنې داسې دي چې هغه د شیطان عبادت کوي عبادت الشیاطین ورته وي او نن سبا په دنیا کې ډیر زیات او دا هغه علامات ده دي داسې کوي او دانګ هغه مثلث جوړ کړی وی داسې او پاغي کې اوسترګې جوړ کړی دا هغه مثلث دا اشاره ده د دجال دغه ته چې موږ د دجال پیروکاری دغه عبادت الشیاطین او طریقه د عبادت دا غو دی چې اور بلکې او غیر چاپیر ورته کینی بربند ایو زنانه من کې ګړی او دغه شان هغه عبادت کې د اور بیا بد عملیان کوي دا د هغه عبادت طریقه ده او د هغه مشر کوم یوي کوم چې زیات بد اخلاقه زیات کنزل ولا راځي زیات بد تمیز پاغو کی دا په مختلف عربو ممالک کې هم شته په سوریا شام کې لبنان کې په دې مختلف علاقو کې هم شته سعودي عرب کې ولته نيسلي دو عبادت کې د شیاطین او خپل مشر ته دو په کال کې تاج پوشي کوي تاج ورته غوندي هغه تاجم د شیطان په شکل باندې جوړ کړي مثلث نو افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی الله وی نسی تاسو دلرا او اولاد دلرا اولیاء دوستان په طاعت کول سره من دونی سوا د معنا وهم لكم عدو حال دا چې دوی دشمنان دي تاسو وهم لكم عدو عدو چې د الله په ځای تاسو شیطان واغست هغه سره دوستی شروع کړه دا ډیره بده مبادله ده ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا اوس په دې کې رد کوي پاغه چا باندې چې شیطان د الله تعالی سره شریکي الله تعالی سره شیطان شریک کړل الله وی ګور زمکه اسمان چې ما پیدا کول دارنګ دا پیریان می چې پیدا کول په هغه وخت خودو نو حاضر نه می ورته حاضر کړي او نه دو حاضر نو دوست شي کې زما معاونت کړل شي کې زما امداد کړل الله وی ما اشهدتم خلق السماوات والارض ما ندی حاضر کړي دولرا دی جنات لرا پیدایش د اسمانونو ازمکو تا کله چې ما د زمکه اسمان پیدایش کونو هغه ته ما نو حاضر کړي اولا خلق انفسهم او نه پیدایش د هم جنسو د دوی تا د دوی هم جنس می چې پیدا کول نور پیریان می پیدا کول دوه می پیدا کول نو ما نو حاضر کړي الله په دوه حالتونو کې نو حاضر او دریم وما كنتم متخذ المضلين عضدا او نه ما الله وی زنیون کې گمراه کوونکو خلق لره امدادي عضدا عضد هغه ته ویل کېږي ظاهري امداد چي کوي الله ما خدایونه سم امدادم نه دی غوښتلې او بیا خدا شیطان سره دی خو مذل دی خو گمراه کوي خلک نو چې کوم سړی سو گمراه کین نو الله یې غنه خو بالکل امداد نه غواړي کله کله الله پاک خپل د دین امداد کوي ان الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاسق او برجل فاجر دا سره کله کله الله پاک خپل د دین تایید کوي پس سره په فاجر فاسق سره سره خو هغه سړی سره نه کې چې هغه مزلی چې هغه گمراهی ته خلق را بلی او په ذکر د عباد الصالحین چې ګورغه عباد الصالحین دی خلق دی شیطان دی خلق تخکار کړي د دوه عبادت نو هغه به د قیامت پر ځې د دوه عبادت نه منکر شي نو الله تخفیف ورکړي و یوم یقولون ادو فاغرز الله بووي دی خلق تنادو شرکای आवाज کوي شریکانو زماته الله وی چې کوم شریکان تاسو زما په دنیا کې جوړ کړیو کنه وسغه تاواز کوي الذين زعمتم هغه کسان چې تاسو دا وکولا چې دا شریکان دي الذين زعمتم تاسو دا خیال او تاسو دا دعوه وا چې دا شریکان دي د الله سره خو دلته جواب کوم مراد دی خلاصول چناشه من خلاص کې کنه نو فلم یستجیبو لهم هغه په دغه خلاصول خو نشي جواب بنشي ورکولې چې دوی څنګه خلاص کړي د الله نه وجعلنا بينهم موبقا الله وی او بغرزم په مې د دې عابدین او د معبودینو کې موبقا زید تبای هغه زید تبای څه شي دوزخ نو یا خو د پولیسرات نه بدو دا سونی دوزخ په ویني ځکه و ان منکم الا واردها هر یو کس مؤمن دی او که کافر دی یا خو په دې پولیس رات پزي یا په دې دوزخ تیروزي بعض روایتو کې راځي چې هر څوک په دې دوزخ تیروزي خو مؤمن به وي نه ته تکلیف نه رسي او کافر به ورته ورځي ځکه وهم منکم الا واردها نو دو چې د بار نه د دوزخ ویني کنه د دوه یقین راشي بس لاړو اوس خبره ختمه شو نو الله وی ورا المجرمون النار او بوینه مجرمان اور لرا فظنو خیال بو کی ګمان بو کی یقین بو کی انه مواقعها چې یقینا دو پریوتون کې دی دی ورته ارتاویدون کې دی دی ورته په دې کې دوه ارتاویدون کې دي ولم یجدو عنها مصرفا او وبنومی د دینه زید اوړي دو بل خواته دو بدا کوشش کوي چې بل طرف ته لاړ شو الله بل زی بنئ چې بل طرف ته وړي دغه دوزخ ته وډاری ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا الله وګوره په دې قران عظیم کې ناشنا ناشنا مثالونه بیان کړ نو زجر ور کوي چې ولې جګړه کوي ولې فساد کوي په دې قران باندې ګوره په دې صورت کې بزیات لفظ جدل او جدال راځي ځکه شبهات د مشرکینو ذکر کوي باغې برت کوي نو کله چې ته پچارت کوي نو هغه به خامخ تاسو سره جګړه کوي بحث پکې ده سره نو دې دې کې په دوه رد دی الله وی قسمه قسم مسائل مې دوی ته بیان کړ بیا د مزامین مې په مختلفو عنواناتو سره بیان کړ یو مضمون دی په مختلفو طریقو سره بیان لیکن دا خلق پاغي من ایمان نه راوړي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل او یقینا قسم قسم بیان کړی دی منګه دی خلقو د پاره په دې قران کې من کل مثل د هر قسم بیان نه د هر قسم مضمون نه من کل مثل نه مراد دلایل دي تخویفات دي زواجر دي قصص او امثال الله په دې قران کې هر قسم مثالونه دا مې بیان کړ تخویفات لیکن دا خلق دا نه مني بلکې څه کوي وکانه الانسان اکثر شیء جدلا او دې انسان زیات هر چیز نه په جګړه کولو کې دې انسان زیات د هر چیز نه په جګړه کولو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل حضرت علی رضی الله عنه کړه لاړ هغه ودو پاسې دې نو چرته موږ نه وخت شو نبی علیہ السلام ورته پاسې موږ نه پاسې دې هغه یا رسول الله الله زمون روحونه غستي واپس نه ورا لګري نبی علیہ السلام ورته وکانه الانسان اکثر شیء جدل ځکه همیشه چې سړي منسوک اعتراض کوي خبرو کوي مخامخ داغه جواب ورکړي بحث کوي جواب ورکړي حضرت علی رضی الله عنهم جواب ورکړ وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم والزجر والتخفيف ورکی په ایمان نه راوړلو سره سو وجنه دوی ایمان نه راوړي ځکه دو انتظار کوي د عذاب انتظار کوي چې څنګه په مخکنو باندې عذابونه راغلي وو نو هغه شان عذاب که په موږ راغی کنه نو چې عذاب موږ ولید پس ته به ایمان راوړي دغه شان د آیت مخکې سورې بنی اسرائیل کوم تیر شوی په الته د بشریت باره کې چې دا خلق ایمان نه راوړي ځکه چې دا بشر دی دا پیغمبر د بشریت د وجه نو الله وی وما منع الناس او نه دې منع کړي د خلق لره مګر انتظار کولو د دې خبرې چې راشي دي ته طریقې د مخکنو د پخوانو طریقې دو تراشي دو انتظار د څه خبرې کوي دو انتظار د دې کوي چې دو ته د پخوانو خب هغه طریقې راشي سنت الاولین مراد څه شي دی هغه استثالی عذاب چې عذاب راشه دا ټول قوم تباکی دو د هغه انتظار کوي او یات یوم العذاب قبلا او یا راشي دوت عذاب قبلا مخامخ یو یو تن عذاب راشي یا دوا درې کسانو باندې عذاب راځي دوه ورته ګوري او یاتیهم العذاب قبلا نو الله وی تاسو د دې عذاب انتظار ولې کوئ د دې د انتظار نه مخکې مخکې ایمان راوړی کنه تاسو خو نه منع کړی خو منشي منع کړی څه شي د انتظار منع کړی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین اوس په دې آیات کې حکمت د ارسال د رسول ذکر کړي چې دا پیغمبران الله ولې راولېږل دا پیغمبران څه د پر لګل شي نو الله وی دا پیغمبر راغلی او دا پیغمبران راغلی د پر دفع د عذاب چې دو تاسو ته داسې مسله بیان کړي چې هغه مسله اومنه چې تاسو د عذاب نه بچ شئ دې د پاره چې زیره ورکی منون کو تا او ير ورکی نه منون کو تا لدفع العذاب د پاره د فکولو د عذاب الله پیغمبران مې سره پر لګل دې د پاره مې لګل چې دوه عذاب د فکی پس سره په انذار سره او په تبشیر سره په دې سره عذاب د فکی خلق ته مسله بیان کی او ويجادل الذين كفروا بالباطل او جګړه کوي کافران خلق بالباطل په باطل شبهات سره ويجادل الذين كفروا ګور کافر څه کوي کله چې ته مسله بیانای نو هغه برا پاسې تا ته به شبهات وي چې ما خوب لیدلې و پلان کې ولی داسې کړیو هغه سړی قصه داسې کړوا دا ته به دا قصې شروع کی او د ولی کرامت او فلان کیو دلیل خو سره نشتی کنه نو تاسو سره په بحث کې جګړه بکی پس په باطل شبهات باندې او دا باطل شبهات به دی ولی پیش کړي الله وی دې د پاره ليدحضوا بالحق دې د پاره چې اونړې په دې سره حق لرا چې حق اونړې حق کمزوري کی دې بس کوي شبهات پکې چې دا مولوی صاحب خدا سي دی او دا مولوی صاحب دا سي اعتراضونه وکي هغه اعتراضونه په دلیل نه وي بس ځان نه وي صرف حق کمزوري کول د پاره بدلېږي اوس دغه د سوال کوي سوال دا دی چې پکار دی چې مسله ورته بیان شي کنه دا قران ورته بیان کایاتونه دارنګ حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ورته ولنه بیان وایي پکار دی چې حدیث ورته بیان کړي الله دا آیاتونه ورته ولګا دا آیاتونه ورته بیان کړي پیغمبر ورته دا بیان کی کنه چې دا دوه سړي نرم شي پسړه کې یاره پیدا شي نو الله وی واتخذوا آیات وما انذروا هزوا او نیول دي دي خلقو وما انذروا اغه چې دې لیر ورکړي شي پاغه سره هوزوان پټوکو الله وی من خو ورته ير ورکو او من خو ورته هغه شي چې ير ورکړي شي په هغه سره دوی ته هغه شي د عذابونه وزنه زجر ورکی په اعراض کولو سره تذکیر د قران عظیم قران عظیم ورته بیانوا نصیحت کوا دو د اغه نه مخړی الله وی سوک ته زیات ظالم د اغه چانه ذکر بی آیات ربی چې ورته یاد کړی شي آیاتونه د رب د حکمونه د رب د فارزانها نو مخړی دی داغینا کله چې د تد آیاتونه د الله یاد کړي شي بیان شي چې دا آیاتونه د الله دي دا احکامات د الله دي نو دې تنه مخواړي ونسي ما قدمت يداه او هیر کې د هغه عملونه چې لګلې دي مخکې د لاسونو اشاره ستا چې کوم عملونه مخکې د کړی داغه نه توبه هم نو بس او سکی ان جعلنا على قلوب ما كنتن يفقهوا وفي اذانهم وقرا کله چې د توبه نو باسي د قران عظیم نه نصيحت ناخلي نو الله زور سره سوکم ان جعلنا على قلوبهم یقینا ګرځو مونږه په زړونو د دې خلقو باندې اکنتن پردي الله یې پرې زړه او پرده راوله ځکه تحصیل د علم د پاره اسباب درې دي کنه غوګونه اوریدل سترګې لیدل او زړه نو الله په دې زړه پرده راوله مهر د جباریت په لګوم نو دا د فهم کې بس شي نه راځي ان جعلنا على قلوبهم اكنا یقینا وګرځو مونږه پزړون د دوبني پردي اي يفقهوه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وز د اولنې ترغیب ورکي چې راشه د شرک او د کفر نه توبه وباس خپل ګناون نه توبه وباسا نو الله به درته ګناونه معاف کړي مغفرت به درته وکړي رحمت به درمنې وره راشه توبه وبس الله وي وربک الغفور ذو الرحمه رب ستا بخنه کون کې دی او ذو الرحمه رحمت والا دی ګور نه امید کیږه ما الله وی چې ای زما بندیانو لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه من امید کیږي انه يغفر الذنوب جميعا نو لعجل لهم العذاب نو په تلوار به ور کړو دي تعذاب کچرتی نیولې دي الله پاک دي خلق لرا په سبب د عمل د دوی نو لعجل لهم العذاب په تلوار به ور کړو دو تعذاب ک الله نیولې د دوی د عمل د وجنه ځکه د عمل د انسانانو خو بد دي کنه او د دې مشرکانو خو بیا ډیر بد بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد بلکې دوی د پاره وخت مقرر دی لن یجدو من دونه هیڅ چری به اونومي مخکې دا غنه موعلا زید پنای من دونه دا دون دا د ازداد نه دی ذکر دون معنی څه د مخکې من دونه مخکې د دینه زید پنای به اونومي الله وي نو په تلک سره ولې اشاره کوي ځکه چې تلک دغه سيزونه یا خو په ذهن کې موجود دي دغه قرا دغه کلی یا د هغه دومره شهرت شوی دی چې هغه پشان د محسوس دي او پشان د موجود نو ځکه تلک القرا دغه کلی الله وی هلاک اهلکناهم هلاک کړی دی موږ دغه کلی لما ظلم ور کله چې ظلم کړو کله چې ظلم وکړو چې ظلم وکړ الله یې موږ دوی تبا کړل وجعلنا لمهلكهم لمهلكهم موعدا وجعلنا الله یې مقرر کړو موږ هلاکت د دې لره موعدا لوز او نیټه یو وخت ولا الله ما مقرر کړو چې دوی به هلاک کوم